مسایلو باندې خبرې اترې بحث لرو رسره قاری صاحب صلاح الدین دی صلاح الدین قاری صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زم سر زه هم په خپل وار باندې ټولو مؤمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم خوشحاله اوسئ قاري صاحب مسله دا ده چې موږ وار په وار په دې خبرې کړې دي او بیا هم پې خبرې په کار دي او په کراتو ځله په همدغه باندې بحث په کار دی ځکه چې سلګونه کلونه کېږي چې اسلامي امت له داسې یو یو بانی او له داسې یو څاروان څخه دغه کاروان بې برخې و چې دوی هغه سمې لارې ته رهبري کړي او په یو ټغر یې راټول کړي او هغه کوم د دوی چې کوم ارزښتونه دي کوم معیارونه دي اسلامي معیارونه هغه ور وپېژني نو داسې یو څه نه وو او د دې په مقابل کې نو استعمارګرو کفري نړۍ دومره کار وکړ چې په هره برخه کې هر ډګر کې د اسلامي امت رګ رګ ته ننوتل او دوی د ځوان نسل همداراز د مختلفو اقشارو هغه هغه ذهنیتونه یې دومره تخریب کړل چې اوس ورته هغه خپل معیارونه پردي ښکاري او پردي معیارونه ورته خپل ښکاري نو په دوی باندې بار بار کار په کار دی او خبرې اترې ورته په کار دی اوس دوی ته اسلام یو ډول ناشنا غونته ښکاري حدیث شریف دی کنه چې اسلام به په اخره کې د ناشنا شي نو هماغه شان خبره ده د هغه اسلام هغه اساسي روح چې کوم دی هغه الهي قانون چې دی الهي اسلام چې دی او نظام چې دی هغه خلکو ته اسلامي امت کې هغه ناشنا ښکاري که اوس د هغې په رابطه ته خبرې کوې نو خلکو یې د خود نوې خبرې کوي نوې اسلامي راوړي دلته نو په سلګونه کلونه کېږي چې کفر غرب اسلام یو بل ډول خلکو ته ورتمثیل کړی دی همدغه مسلمانانو په لاس هم د دغه درباري مولیانو په مټ نو دغه شان یو فکر او انګېزه یې رامنځته کړې ده چې خپل فردي عبادت کوه مونځ کوه اودس کوه روژه نیسه تا ته به څوک څه نه وایي وایي دلته خو کومه دی کفري نظام کومه دی کفر کومه دی دا مدرسې چې دي دا دا لمونځونه چې دي دا اودسونه چې دي دا مسایل چې دي نو دا فردي عبادت دي خو د خلکو نه دغه فکر او دا ذهن اخیستی چې اسلام د واکمنۍ دین دی اسلام چې دی په په په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ د اقتدار دین دی اسلام باید په ټوله نړۍ قرآن باید په ټوله نړۍ حاکم وي دا حاکم نظام دی خو هغه حاکمیت چې دی هغه قانون چې دی هغه اساس چې دی هغه ترې اخیستل شوی دی هغه ډیموکراسي ده سیکولر جمهوریتونه دي خو لاندې هغه کوم فردي عبادات چې ته کوې او که نور مسایل کوې او که دعوتونه کوې او که څه کوې او که څه کوې هغوی باندې دغه کفري نړۍ پوهېږي چې د هغې زیان هغوی ته نه رسېږي د دوی د هغه چا دښمنۍ ته ملا تړلې ده چې هغوی دغه سیکولر نظامونه او د طاغوتي نظامونه له سره ړنګوي او نو ځکه نو د کفري نړۍ ټول چارواکي چې کوم دي اوس په یوه خوله د همداراز د خلافت اسلامي په خلاف راټولېږي او یو یو افوا او یو بلوا یې جوړه کړې او ها هو دی په ټوله نړۍ کې یو یو یو انقلاب نوی انقلاب یې رامنځته کړی دی دا اوس د یو سلو شلو هیوادونو ګډه ناسته کیږي او د دولت اسلام په خلاف چې دوی ورځ تر بلې نفوس پراخه کیږي او سیمې فتح کوي او ورځ تر بلې په د نړۍ په هر یو ګوډ ګوډ کې ولایتونه اعلان شو لګیا دي مجاهدین ورته ورځي نو دوی د دې نه په ویره کې ځکه دي چې دلته دوی سره الهي قانون او الهي نظام ګوري په دې خاطر ورسره د د ټولو امکاناتو سره سره ډګر ته ورته راوځي که نور اسلامي تنظیمونه دي یا وو هغوی هم دا کشران په همدې هدف د هغوی د کشرانو قربانۍ د ستاینې دي دغه اسلامي خلافت تم چې هلته په مرکزي مرکز کې چې د اسلامي خلافت کوم سرخندویان دي یا په ولایتونو کې دي هغه ټول هم دغه اسلامي تنظیمونو کې پالل شوي اسلامي تنظیمونو کې جنګېدلي خلک دي دا د بل ځای نه راغلي خلک نه دي خو هغوی هلته کلونه کلونه د دغه شان یو یو یو نظام تنده احساسوله خو د همدغه ځینې تنظیمونه ټول نه ښه ځینې تنظیمونه داسې دي چې هغوی جرړه بیا په دې وروستیو خو د ډېری تنظیمونو هغه هغه منافقت راڅرګند شو رامعلوم شو او بیخي ښکاره کفر یې څرګند شو د هغوی ډېری هغه لکۍ هلته تاغوت سره بنده ده نو هغوی که یو هیواد فتح کوي او د استعمارګرو د لاسه یې وباسي او هلته د فتح درشل ته رسېږي هلته ترې هغه انقلاب ګټلی انقلاب ترې نه بل څوک اخلي هلته د الهي قانون حاکمیت چې کوم دی هغه نظام چې کوم دی په هغه توګه چې په نبوي منهج برابري هغه شان هغې ته اجازه نه ورکول کېږي هماغه شان هغه د د په اصطلاح دغه شان اسلامي فرمایشي اسلامي هم دغه دولتونه چې دي یا کفري نړۍ چې ده نو تر دې حده پورې په غیر مستقیم شکل دوی تر څار او تعقیب لاندې نیسي چې هغه دوی چې کوم اسلام غواړي که د دیموکراتو نظامونو له لارې نه هغې ته هغې ناکام شي نو بیا د دغه شان اسلامي ډلو په نوم باندې ډلې چې دي هغوی دغې لارې ته سوق کوي او د دې لارې نه د هغوی هغه فکر او دغه داسې برابروي چې هغه هغه اسلامي ذهنیت چې دی ترې نه اخلي او که په دې پوه شي چې دوی په نړۍ کې واقعا اسلامي نظام د چلولو وړتیا لري نو د هغوی په خلاف هغه دغه چې دي ډېرې مبارزه یې ډېره تونده وي ستا د خبرې په تایید کې که موږ تاسو فکر وکړو دوی اوس کفار په دې باندې پوهېدلي دي چې دا اسلامي خلافت یو داسې رسول الله کوم چې حدیث بیان کړی که نه او کومه پیشنګویي کړې ده چې دا به په اعلی منهاج النبوه دا به په نبوي منهج باندې داسې خلافت به وي که نه نو دوی اوس پوه شوي دي چې دا په قرآن او حدیث باندې برابر خلافت ده که نه نو همدې وجې نه دوی اوس د امارت په تاسو که موږ تاسو فکر وکړو دوی څوارلس کاله مبارزه وکوله که نه څوارلس کاله وډزېدل چې دا وي څه په رسمي او څه په غیر رسمي ډول باندې یعنې ځینې هغه قوي مشران دوی په لاس کې اخیستي چې مکمل کنټرول هر څه دوی په خپله باندې کولی شي دا دوی له همدې لارې نه دوی معلومات هم واخلي دوی دا ناسته پاسته دوی پروګرامونه هر څه تعقیب کړي او دوی خبره پکې د اسۍ والا وچلېږي او ځینې داسې مخلص کسان هم پکې وو کنه چې هغه له دې خبرو نه بیخي خبر نه و خو ایسای ټولو ته ضرورت نه و چې دا ټول مشران دي ټول په ایسای کې موجود دي او موږ چې په امارت کې نو موږ ډېر وخت په خخه ګمانونه کول چې دا به دا حکمت او دا حکمت به او د ډېر تاویلونه به کول کنه موږ خو چې په مجاهدینو کې به چېرته داسې خراب خلک پیدا کېږي چې هغه به خیانت کوي د شهیدانو سره د استشهادیانو سره د کونډو د رنډو سره به خیانت کوي خو وروسته وروسته موږ ته صحیح معلومات او صحیح پته ولګېده کنه چې نه د کفارو اوس نوې دسیسې دا دي چې هغه هغه مقصدي خلک په کنټرول کې اخلي له کفارو طواغیتو سره انډیوالي شوه په خپل راز کې ساتل شو د هغوی نه پیسې اخیستل شو په ټلیفون باندې د یو مرتد نه روپۍ اخیستل شو یا د نورو مسلمانانو د خلکو نه پیسې اخیستل شو نو دا دوی هغه زاړه جرمونه دي چې الله تعالی ورځ په ورځ ورسره رسوا کوي الله یې دوی دا خباستونه او دا دغه راښکاري نو دلته قاري صاحب دا مسله داسې ده چې خلک دلته خلافت سره چې کوم مجاهدین دي دا هغه د ارمان والا مجاهدین وو. دا هغه مجاهدین دي چې دوی له دغه استعمار سره دا څوارلس کاله ډزېدلي دي. دا استعمار هم دوی په ګونډو کړی دی. خو دوی پوهېدل چې دا دا څوارلس کاله چې د د د امارت په نامه باندې دوی ته د امارت نوم ورکول نه دي په کار ځکه الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین دلته دي. امارت دلته دی دلته د امارت اسلامي مجاهدین راغلي هغه هماغه عیسی والا پاتې دي هغه چې بې منهجه او بې پلان او بې تګلارې خلک دي او په یو څه باندې هګانې دي هغه خلک پاتې دي نو دغه خلکو کې هم داسې خلک هغوی ته هم داسې فکر اوس عیسی خو ډېر مضبوط پلانونه لري ډېر ډېر ادارې لري د هرې ادارې لپاره د تبلیغاتي ادارې چې دوی څنګه د امارت جنګیالیو ته څومره اوس کوم کوم ډول فکر ورکوي مې ورته دا فکر یې ورکړی چې دا داعش دی او دا د امریکې پروژه ده او دا امریکایان دي او دا یهود او نصارا دي او د مجاهدینو د قتلولو ته راوتي دومره مجاهدین یې قتل کړل او دا د هغه خو نور هغوی د کشره طبقه کې چې څوک دي دوی دومره علمیت نه لري چې هغه سیاسي بصیرت ولري چې وارې فکر وکړي فهم وکړي چې دې ته خو پلانکي تللي دي دلته خو پلانکۍ ډله لاړه دلته خو هغه پلانکی مولوي صاحب لاړه دلته خو هغه پلانکی شیخ صاحب لاړه دلته خو هغه مجاهدین لاړه هغه مشران لاړه د خلافت ته دا نو دا دا دا به چیرته دا باید په دې تصور وکړي چې سره څوارلس کاله چې څوک مبارزه وکړي هغه چیرته بیرته د امریکې غېږې ته ځي او بیا امریکې ته خدمت کوي د غرونو ته راځي او د امریکې د جغله نه څوارلس کاله هغوی سره وجنګېدل او بیا ورسره یو دم ورله تسلیمېږي خپله دې په دې باندې فکر وکړي دا هم د یو فکر خبره ده بله مسله دا ده چې په دې باندې دې فکر وکړي چې دا دا دا روزانه دا د ډرون بریدونه دلته څوک کوي دا ډرون د خلافت خلافت خپل ډرون دي که څنګه چل دی دا چې بیا بمبارانې کوي دا جیټ الوتکې چې دلته بمبارونه کوي دا د پاک خواږه خواږه دانه دانه مجاهدین شهیدان کړل دا څوک کوي دا د امریکې ډرون نه دي دا د امریکې دغه نه دي جیټ الوتکې نه دي دا د مرتدینو سره دا په عملیاتو کې دا څوک راځي دلته دا امریکایي ټانکونه نه دي دا جنګ دا چې کله دغه وشي دلته دومره احمق حماقت ته خبره رسیږي چې کله دلته بمبارونه وشي کله دلته جیټ الوتکې بمبار وکړي کله چې دا خنزیران دلته عملیاتو ته راشي دلته چې ښه ماتې وخوري دا لکه د کوټ مثال چې عملیاتو راغله ډېر مضبوط راغله او اته سوه کسان راغله څلور پنځه قسمه طیارې پې ګرځېدې ډرون پې ګرځېدې جیټ پې ګرځېدې دغه چارمشینه پې ګرځېدې چرخکې پې ګرځېدې قسمه قسم طیارې پې ګرځېدې بمبارونه هر یوې طیارې بمبارونه وکړل خو لله الحمد الله جل جلاله په نصرت باندې دغه او د دوی ډېرې غټې ارادې وې الله دا قوه ماته کړله دا شرمېدلې دې ځنې وتل په لسګونو مرداران یې له ځانه سره یوړل، په تیارو کې یې وخېژول، اوس هم هلته مجاهدین نه چې کیسې اوري، هماغه چې بیا خپله ولیدل، په سرکونو باندې وینې پرتې وې، دا دا پټۍ پرتې وې، یعنې دا غوڅ شوي لاسونه پراته دي هلته، دومره دومره ماتې یې وخوړله، دا یوازې د مجاهدینو کمال نه دی، دا د خلافت د مجاهدینو، ما مجاهدینو ته هلته ویل، ما دا ستاسې دغه نه ده، بهادري نه ده، چې یعنې تاسې په دې باندې باید غره نه شئ، تاسې هماغه ته زور ورکړئ، دا تاسې ته واقعا الله تعالی درسره نصرت کړی دی، ستاسې مرستې ته فرښتې راغلي دي، ما دا د دغه څو کسه مجاهدینو په لاس دومره ستره قوه، نو چې د ماتې سره مخ کېږي او دومره زر واپس کېږي او دومره زر په شا تمبېږي مال دا تاسې سره د الله نصرت دی دغه نو خبره مې دا کوله چې د د د امارت هغه کشران ته چې هغه د د د جهاد په احساس جنګېږي هغه دې ځان سره خیر لږ فکر وکړي چې عجیبه ده دا تا ته پاکستاني پاکستان ایسا یا هغه ستا هغه مشران چې په پاکستان کې اوس دوه نیم سوه فیلډر موټرې ورکړي پاکستان کې هغه مشران چی هلته په بنګلو کی اوسیږی دلته یی چرته ټس نه دی کړی راغلی نه دی هغه تاته وایی چی داعش د امریکی په روژه ده ولاړه ورځه پی نو ته غوږ نه ګوری او وایی چی غوږ می سپی ویوړ او پسی منډی سپی پسی منډی وی ته یو واری لږ ځان سره فکر وکړه لږ غور وکړه چی دا ماته چی څوک څه وایی ته راځه ته دا خلک خو درک کړه چی دکی څوک څه رقم خلک دی دا څه رقم پاتی شوی دی یا دا هم درک کړه چی دا ستا ملګری چی څوک دی دا تاسره چی څوک دی او آیسای رالیږی او دلته د خلافت په خلاف جنګیږی دا همغه مجاهد پاتی کیدای شی دا د شرعي قانون په خلاف چې جنګي دا مجاهد پاتې کېدای شي چې د دې وژل بیا څنګه دي خو دا خو شرعا د دې وژنه چې ده روا ده او بله دا ده چې په دې باندې یې دقیقه پوښتنه وکړه بېلورې پوښتنه وکړه چې دا جنګ چا شروع کړی دی دلته د خلافت په خلاف باندې اووه ځله اته ځله هغه پیل کړي بریدونه چې دي امارت کول عیسی په دې پوه شو چې دا خلک چې دي هغې ته د نبوي منهج معلوم و چې دا خلک چې دي که دا په خراسان کې راخواره شو نو د پاکستان خیر نشته دی راځه دا همدلته مصروف وساته د دې امارتي جنګیالیو په لاس یې مصروف وساته هملته چې دغه ته رانشي خو دا ارمان یې نه پوره کېږي د خلافت مجاهدین چې دي لله الحمد په پاکستان په مختلفو ښارونو کې چې دي د د ښه منظمو طرحو پلانونو سره هلته موجود دي د وخت په راتلو سره به دوی بیا وګوري چې پاکستان درته څنګه لړزوي خو دوی ته فکر پکار دی لږ غور پکار دی لږ ځان سره په ګریوان کې سوچ پکار دی چې مونږ مونږ د کوم هدف لپاره جنګېږو زه دلته چې راځم ما سره پاکستاني فوجیانو په ګاډو کې زه راځم هلته زه ازاد ګرځم هغه هم طاغوت دی کنه پاکستان کې هیراین منډی موجوده ده چې ښکاره پکې د زنا اډې موجودې دي هلته پاکستان کې چې دی پسې راتیر شی پاکستان کې لارډ میکالې قانون موجود دی پاکستاني مرتدین چې دي هلته نو کومه ناروا نه ده موجوده هغه طاغوتي نظام چې دی هغې ته ته وایې ما ورسره معاهده کړې حربي کافر سره معاهده ته په کوم دلیل کې ته د لږ خیر که په شرعي اصول او شرعي قاعدو باندې نه پوهېږي بل چا سره یو حق پرست عالم نه دا خبره وره نو دا هغه خلک دي چې هغه دوی به مرکې اورېدلي اورېدونکو چې په خپل د پېغمبر نوم ورته نه ياد نو دومره د اسلامي زده کړو کچه تر دې حده ټيټه وي نو خامخا به غولېږي د يو چا په خبرو باندې نو زمونږ په دوی باندې رحم راځي په دغه د کشرانو باندې د غولېدلي کشران چې کوم دي لږ خير د ځان سره فکر وکړئ دلته د خلافت دغه د د ګوتو په شمېر مجاهدين په دې د اوس الحمدلله اوس خو د شماره ووتل خو د ګوتو په شمېر مجاهدينو باندې تاسې وسې وکړلئ دا د امارت په نوم چې کوم جنګيالي پاتې دي امارت خو الحمدلله دلته راغلی دی امارت سقوط کړی دی امارت مخلص پاک مجاهدین چې دی دلته دي خو دی په وسنده رسېږي هغه جنګېدونکي هغه څوارلس کاله چې تجربه شوي دي په جنګونو کې هغه زمریان دلته دي نو هغه ټول هغه خلک پاتې دي چې هلته به د جاسوس تور پې وو یا به د غصب تور پې وو یا به د اختطاف تور پې وو او د دغه مجاهدینو نه به پټ ګرځېدل په سیمو کې یا په دې وروستیو کې د کله چې خلافت دلته ظهور وکړ د خلافت په خلاف تقریبا پنځه ویشت کسه د یوازې دې سیمو هغه بندیان چې امارت په اخلاقي فساد بندیان کړي قوماندانان هغه یې بېرته راخوشې کړل د بند یې را ازاد کړه، له آیسا یې را ازاد کړه، له دوی قوماندانان کړه بېرته. نو نور د هغه د، د، د، ولس ته هم دا معلومه ده، د هغوی د هغه مشرانو اخلاق ورته معلوم دي، اعمال ورته معلوم دي. دا دې خیر ده، د کشران مجاهدین د دوی په حال زموږ رحم راځي. لږ دې ځان سره فکر وکړي. دا خبرې په دې خاطر نه کوو چې موږ کمزور یو او دوی ته سوال کوو. لله الحمد، لله الحمد، تاسې والله العظیم تاسې د الله په ذات باور وکړئ چې دلته د الله تعالی جل جلاله نصرت خلق ښکاره په سترګو ګوري. دلته د هېڅ ځواک نه د د یو مجاهد سترګه نه سوځي او نه ترې نه یېرېږي. دلته د هر یو مجاهد مورال او ارادي او حوصلې دومره لوړې دي لکه لکه دغه دنګ او هسمانڅکي غرونه. دا د یوازې د الله جل جلاله هغه نصرت، په خپلو سترګو ګوري دلته د مجاهدین چې دي ټوله نړۍ ټوله نړۍ اوس یو سل شل هېوادونه د خلافت اسلامي په خلاف ګډه ناسته کوي غونډه کوي لګیا ده دا طاغوتي نظامونه خو هسې هم د هغوی سپي دي دا خو ورسره دي نو او مجاهد په احساس او جذبه کې ذره فرق نه راځي د خوشحالۍ نه ورته د څه ټوپونه وایي چې لله الحمد چې د کفر او د اسلام لیکې سره بېلېږي نو تاسې د کفر لیکه کې ځان مه شاملوئ ښه ده لږ ځان سره فکر وکړئ دا دا تر څو پورې به دا دا انقلابونه ګټل کېږي انقلابونه به مسلمانان ګټي د د کشرانو مجاهدینو په وینو به ګټل کېږي او بیا به پرې غټ خېټې مشران هماغه شان سوداګري کوي هماغه شان به دا انقلابونه په په په آی اس آی باندې خرڅوي او په سي آی آی باندې به خرڅوي او هماغه شان به د دوی په وینو تجارت او سوداګري کوي لږ ځان سره فکر وکړئ خیر دی د دغه لیکو نه خلافت ته نه راځئ لږ ځان سره سکوت وکړئ لږ اختیار دا دا فکر اختیار کړئ لږ ځان سره کښېنئ غور پرې وکړئ زموږ زموږ ستاسې په حال رحم راځي نږدې ده ډېره نږدې ده چې انشاءالله د خلافت مجاهدین دغه ټول یوازې دا نه ده چې دا نږدې سیمې د دوی په ارادو کې دي چې دا خو ډېرې عادي مسلې دي دلته خو د خلافت د اسلامي خلا جنګ نه ده شروع کړی دلته خو ماغه د سیمو مجاهدین به چې تنګ شو په خپلو سیمو ته به لاړل هلته به د یو تفریح دپاره لاړل نو هلته به د جنګ په حساب باندې دلته چې د خلافت غټ جنګونه شروع شي دلته خو ترتیبات روان دي تیاریانې روانې دي لله الحمد دا په زرګونو مجاهدین چې راځي او دا بېرته څوک نه ځي او ورکېږي دلته دې غرونو کې نو دا خو یو یو مسله ده یو د دې باندې لږ فکر وکړئ، دا دومره اسلحې، دا غنیمتونه چې راځي، دا دومره اسلحې چې چېرته الحمدالله ټول د وسلو نه، د مهماتو نه لله الحمد چې چې ذخیرې جوړې دي، ډېپوګان جوړ دي، ان شاء الله چې کله جنګ شروع شو بیا به دوی له پته ولګي، بیا به دې مرتد نظام ته هم پته ولګي، د پاکستان مرتد نظام ته به هم پته ولګي او د دوی مزدورانو ته به هم پته ولګي چې جنګ جنګ څه شي ته وایي، دا دا زمري چې دلته روزل کېږي، ټرېننګونه اخلي، دا همدلته همدلته پاتې کېږي، دا زمري لا ستاسو مقابلې ته نه دي دروتي، دا چې در ووتل بیا به تاسو ته پته ولګي. یقینا نظام صاحب چې که موږ ګرانو اورېدونکو ته دا وایو چې تاسو خپله موږ غواړو تاسو په دې جریان باندې پوه کړو چې دا د خلافت په خلاف باندې چې کوم جنګ شروع شوی ده چې دا لومړی چا شروع کړی ده کله چې دلته خلافت اعلان شو او لومړی بیعتونه اخیستل کېدل نو الحمدلله زموږ هدف دا نه و چې موږ د چېرته یو داسې ډلې باندې شروع وکړو که نه چې هغه په نوم باندې یو اسلامي ډله ځان ته وایي که نه او ځان ته د مجاهدین هم مجاهدینو لقب هم ورکوي نو زمونږ غټ غټ مقصدونه او زمونږ دا غټ غټ نظامونه راپرځول دي چې هغه د پاکستان مرتد نظام دی افغانستان مرتد نظام ده او نور د خراسان څومره سیمې دي او له دې نه وروسته بیا چې نوره څومره نړۍ ده انشاالله زمونږ دا هدفونه خو لومړی شروع په مونږ باندې دغه اسلامي ډله چې ځان ته وایي کنه همدیو په مونږ باندې شروع وکوله او زمونږ لومړی جنګونه پاکستان کې شوي دي. اوس مو زرخط پروت دی په توردره او په دې ځایونو کې په اورکزو کې او په دې سیمو کې چې دی د خلافت اسلامي خط پروت پاکستاني مرتد نظام په خلاف د پاکستان په خاوره کې د هغوی سره خط پروت دی الحمدلله صاحب که دا اوریدونکي به معلومات هم ولري انشاءالله چې زموږ تقریبا وسو پورې شهیدان شوي دي د ورکزو مجاهدینو ورونو کنه تقریبا وسو شهیدان د پاکستان له د مرتدینو سره په جنگ کې شهیدان شوي دي نو دا نه ده چې که زموږ مشران دلته څوک دي او که زموږ کوم مجاهدین د پخوا نه دي د ټولو عقیدې دا وي چې هلته هم دا او دلته هم جهاد شته هلته هم کوو دلته هم کوو او هغو کړی هم ده هلته هم کړی دلته هم کړی خو زموږ دا توجه چا راواړوله زموږ توجه دغه امارت په نوم باندې چې اوس موږ ته وایي ستاسو د ایسۍ خلک یې همدغو په موږ باندې سوره وکوله په دې چپلیار کې زموږ ملګري شهیدانول زموږ مدرسې په ټول په دې د خراسان د اکثره سیمو کې چې زموږ مدرسې وي دا مدرسې بندې کې د خلافت د مجاهدینو زموږ د خلکو باندې په سنت طریقو باندې پابندیانې ورلګولې چې هغه د معلومې ښکاره سنت طریقې دي چې په صحیح حدیثو باندې ثابتې دي په هغه طریقو باندې په حدیثو چا پوه کړم نو ټول هغه خلک دي چې هغه طریقو هغه صفها دي نو صفها په حدیث پوه په کوټ کې زمونږ په مجاهدینو باندې بریدونه کېدل زمونږ د مجاهدینو بې عزتیا نه کېدل د کورنۍ بې عزتیا نه کېدل حتی چې زمونږ مجاهدین ورنه وسوځول شول کنه د مجاهدین دومره راتنګ شوي کنه چې مشران ته به بار بار شي تاسو مونږ ته امر وکړي چې دا څنګه شل چې په مونږ خو د ځان د حق دفاع خو لرو کنه که مسلمان که دا اسلامي ډله می نو موږ خو د خپل دلته یو خبره زه کوم دوی دوی دوی دوی دا جهاد یوازې امارت پورې منحصر کړی چې دلته هر څوک چې د جهاد کوي نو هغه د امارت د سوري لاندې کوي امارت په اصطلاح یو ډول د اسمان نه د راکوز شوي خلکو په په حساب حساب د عیسی له لایحې نه بنا وړي د عیسی له لایحې نه بنا وړي نو دلته به بل چا بلې ډلې جهاد کوو د دې د طرزالعمل نه به هغه جهاد نه کوي هغه دوی په فرمایشي جهاد به کوي هغه چې ایسای تا ته کوم پروګرام درکړي هغه شان جهاد وکړي پاکستان ته نقصان ونه پاکستان ته نقصان ونه رسوي بالکل نو همدا وجه چې زمونږ مخه د افغانستان طرف ته راوختل ځکه زمونږ ملګرو سره زمونږ مجاهدینو سره هر ځای کې ظلمونه کېدل او دا توجه چا راوړوله د هغو خلکو چې اوس مونږ ته وایي ستاسو ایسای والی که نه دغه دغه د امارت اسلامي په نامه باندې چې دا کومه ډله ده که نه همدغو زمونږ په ملګرو سره ظلمونه شروع کړل دا کارونه یې وکړل نو مونږ مجبور شولو امارت اسلامي هم ټول نه دی قاري صاحب امارت اسلامي الحمدلله دلته دی امارت اسلامي چې دی دلته دی امارت اسلامي دعوا باید دغه مجاهدین وکړي دا هغه خلک دي چې اوس په ټول نورو ولایتونو کې چې دی د خلافت مجاهدینو سره د امارت اسلامي په نوم چې هغه د عیسی تاثیر نه مني هغه هغوی دوی سره مرستې کوي یو ځای سره جنګونو ته ځي خو دغلته دغه دی د سرحدي ولایت دی نو دغلته دغه صفحه چې دي هغه چرسیان بنګیان چې دي هغه دلته راولېږي د جهاد په نوم به یې غلولي دي بله مسله دا ده چې تاسو یو خبره وکړله د دوی سره د جنګ د پیل نو دوی څو څو ځله دا تعرضونه دوی کوي بریدونه دوی کړي دي جنګ هم دوی دغه کړی ځکه چې پاکستان دوی د خلافت خو په ټول خراسان کې د د جنګ جګړو او د ټول خراسان باندې د واک اراده ده د الله د واک اراده ده د الله د قانون د حاکمیت او انفاظ اراده ده نو پاکستان ویل چې راځه دا همدلته مصروف کړه نو دا خلک یې مخې ته راشنه کړه خو دا خلک ډېر زر ریبل کېږي د دوی دا ډېر عادي خلک دي دا د اوبو ځګ دی دا د خلافت په مقابل کې الحمدلله دلته چې چې څوک راشي بیا هغې ته پته لګېږي چې چې دلته څه مسلې روانې دي دا ډېر عادي مسلې دي دا دا دا ورکېږي دا خلک دا د دوه ټینګي خلک نه دي خو بله مسله دا ده چې خلکو سره یو فکر دا یي که نه چې دوی دومره په اسلام او قرآن یادوي او الله حاکمیت نظامونه یادوي او دا کوي او هغه کوي او دا د وژنې وکړي او دا هلته په بمونو والوزه او دلته دا خلک مهاجر کو دا وکړه وغه وکړه دا خو څه اسلام نه دی دوی په دې باندې فکر نه کوي چې دا خلک چې په بمونو څوک الوزول کیږي یا څوک د کورونو نه وستل شوي دي یا وستلي دي یا تللي دي تښتېدلي دي نو د دوی په پوښتنه وکړه چې دوی خو به مې څه کړي کنه دا خو برنه کنه دي شوي کنه داسې خو نه ده چې ما یوازې همدا خلک تللي دي دلته خو ولسونه پراته دي، په په لکونو ولسونه پراته دي، دلته خو په په لکونو خلک پراته دي، هماغه شان د سهولت ډک ژوند لري، هماغه شان خلافت سره تاسې بار بار مرکې اورئ، نو که داسې وامې وژنې کولای، خو دا خلک ولې پراته دي، دا خلک ولې ژوندي دي، دا ماشومان ولې ژوندي دي، دا ښځې ولې په عزت او په په ابرو او په ستر او پرده کې ژوند تېروي، خو دا خو به یو څوک وو که نه، دوی خو به د د د اسلامي نظام د حاکمیت په لار کې څو څو ځله مخې ته راجیګ شول، د د دې دا هغه باغیان دي چې د اسلامي. نظام د حاکمیت په وړاندې بغاوت وکړ، څو ځله یې وکړ، څو څومره مجاهدین یې شهیدان کړل، بار بار به معاف کیدل، اخر د د معافۍ نه وروسته چې څو ځله معاف شول، بیا د مجاهدینو لاس ته چې ورغلل، بیا خو بیا خو شرعي حکم هم دا دی چې دا خو بیا معاف کول نه غواړي، دا خو دې ته خو بیا هماغه شان د قرآن د حاکمیت په وړاندې چې څوک را اوچتیږي، نو بیا خو همدغه شان سزا ورته پکار ده، هغوی پخپله اعتراف کړی دی چې مونږ امارت سره او په د موجوده حکومت سره او ټولو سره تړون وکړ او بیا د خلافت د مجاهدینو په خلاف راجیګ شوو، بیا همدا د خلافت دومره مجاهدین شهیدان کړل، دومره مهاجرې کورنۍ بې عزته کړې، د زنانو بې عزتي مو کړه، ماشومان مو ووژل، د الله د نظام د حاکموونکو سرخندویانو کورنیو بې عزتي چې ته کوې، مهاجر بې عزتي چې کوې او دغه خلک چې ته دوی ته شهادتونه ور رړېده شهیدان کوې او د امریکایي ډرون او جېټ د کوردیناتو د لارې نه دغه کار کوې، نو ولې ستا مرګ تا ته باید خلک مخې ته دغه کېږدي، حلوا کېږدي، نو خو مرګ خو دې په کار دی. نو دلته خلک چې دي عوام باید په دې باندې فکر وکړي. چي د خلافت د بې ځایه مرګونه چي کول یا بې محکمې مرګونه چي کول بې ګناه مرګونه چي کول نو دا ولسونه چي پراته دي دا ولي نه وژني دا ماشومان چي پراته دي دا ولي نه وژني دغه زنانه وسره ولي هغه برخورد چي دا تبلیغات دي ولي نه کوي خو دلته دغه خلکو کي به یو څه مشکل وو کنه دا خلک هغه بار بار دوی مرکو کي اوریدلي دي چي دلته خو د خلافت د مجاهدینو په یو لاس کي هغه مجاهدین دلته دي درو ته راټول شول چي اخوا د پاکستان د آی اس آی په خلاف جنګیدل تا دا اوس او ملګري چې شهیدان شو په زرګونو پاکستاني مرتدین یې مردار کړي دي ویډیو ګانې به یې دوی ګوري او دې خوا چې هغه مجاهدین چې چې دا فکر او روحیه لرله چې په ټوله نړۍ قراني نظام حاکم شي هغه مجاهدین دلته راټول شو او د عیسی تاثیر یې نه منه دا سره یو ځای شو په دې غرونو کې دلته سره د خلافت بیرغ یې اوچت کړ او دلته د الله قانون په دغه لږه ساحه چې ورسوه دلته یې حاکم کړ خو دلته امارت د چرسو د بنګو او شرونو اخیستل دلته امارت نو خپله راج چلاوه باچهي کوله دلته امارت خپلې ملکۍ کولې او واکمنۍ کولې او قاچاقبري کوله، اختطافونه یې کول، نو هغوی ولیدل چې یاره دلته دا یو څو کوتاه طریق چې و چې یاره زموږ دا فردي ګټې خو دلته خطر سره مخ کېږي، ولس یې مراجع کړ، ولس یې هم وغولو چې دا خو دا خو اسلام نه دی او موږ هم مسلمانان دا څوارلس کاله درسره وو، نو هماغه د اسلام د ناشنایۍ خبره ده، نو دوی ته هغه اسلام په واقعي توګه اسلام ورته ناشنا ښکاره شو. نو په خپله دا خلک راجیګ شو بیا د هماغه خپل دوی بیا مجاهدین شهیدان کړل مهاجرین زخمیان کړل شهیدان یې کړل کونډې یتیمان هغه خلکو سره چې کوم وحشت او ظلمونه وکړل دا خلک خپل هم قانع دي زه ډېرو خلکو دي ځایي خلکو سره ناشوی وایم موږ نه ډېر ظلمونه شوي باور وکړه چې ما ما هڅه شروع کړې ما سره ریکارډونه دي دوی باندې زه واورم انشاءالله چې موږ نه ډېر ظلمونه شوي دوی موږ سره ډېر مراعتونه وکړل خو بیا هم ممارت وغلولو ځکه دوی خپل فردي ګټې لرلې نو عوامو ته دا په کار ده چې باید فکر وکړي خلافت څوک برناکه نه وژني ته باور وکړه دلته د اوریدونکي دې په دې باور وکړي چې دلته چې هر څومره په خلافت کې هر واک کې کسي یعنې دلته خلافت مجاهدین دومره زړور دلته سل په سلو کې د اصحابو د ژوند تمثیل دی هغه نبوي منهج دی یو یو غټ مشر یو معمولي نیمګړتیا وشي هغه کشر ځان کې دا حوصله او ډاډ ګوري او دا دا دا اراده ګوري چې لاړ شي مشر د ګریوان نه ونیسي چې تا دا تا کې دا مشکل دی دا خلافت شریک خلافت دلته څوک ټول هر څه په نبوي منهج روان دي دلته دا خبره نشته چې یو عادي کس سره یو عام کس سره یو مجاهد لږ معمولي شان ګستاخي وکړي لفظي ګستاخي وکړي عام هغه عام کس دومره دومره واک او صلاحیت لري چې دا مجاهد د ګریوانه ونیسي نو لله الحمد دلته هر څه نظام چې دی په عدل باندې استواره دی دلته دلته محاکمې دلته د بې محکمې بې بې بې ثبوته بې دلیله دا دا وژنې دا ربړونې دا دا تېرو تنظیمونو په څېر وحشتونه نشته دی خبره مې همدا کوو چې باید لږ د عوام هم په دې خبرو فکر وکړي د امارت دا کشران اوس دوی په حال زموږ رحم راځي ځکه دوی د خلافت چې دلته کوم کوم ترتیبات دي او کوم کوم تیاریانې روانې دي دوی هغه ټول هر څه چې دي هغه یې ځان سره در کړي دي د نور تنظیمونو د هغه نیمګړتیاوې هغه هغه مسایل چې کوم دي هغه نبوي منهج مطابق هر څه مخې ته روان دي نو لله الحمد دوی مخې ته هېڅ قسم بند چې د هغه بند نه جوړېږي دوی به د مقاومت ټول بندونه ان شاءالله نړۍ او د الله په نصرت باندې به دا مخکې ځي دلته ډېر مجاهدین داسې دي چې عوامو نه چې اوري دا یو څو ورځې مخکې دلته دغه راغلي وو یو څه له کوټ د سیمې نه یو څه خلک راغلي وو بیعت دپاره یو لس اته کسانو ما وویل دا تاسې څنګه دا خندل مې ورته ویل تاسې بیعت ته څنګه راغلی دې سیمې خلکو داسې ډېر بیعت نه راتلل مونږ وایي دا شهیدانو شپې راپاڅېدم اوبه ویس که څه مسله شهیدانو په هدیره کې مې چې حالات ولیدل هغه هغه د شهیدانو په هدیره کې چا رڼاګانې ما ولیدې هغه کوم نظام چې ولیدل مې چې کوم حالات ولیدل نو بیخي بل رقم شوم دا نور ملګري مې راپاڅول چې راشي دا وګورئ دا د کوټ بمبارون کې چې کوم شهیدان شوي بس هغوی په خپلو سترګو دا حالات لیدلي وي موږ چېرې دا اوسه پورې راسره یو دغه وو د دوی هغه اعمال اخلاق به مو لیدل خو بیا به مې یو قسم دغه راسره چې دا زموږ د غولونې لپاره دا کار کوي یا دا دی هغه دی دا نرم اخلاق چې کوي نو وایي موږ دا فکر کوو خو موږ چې ښکاره کرامات ګورو په هغه ورځ چې دا د مرتدین راغلي مجاهدین یو څو کسانو خو خو چې هغوی باندې چې د کومو ځایونو نه ډزې کېدې او په کوم ځایونو کې لګېدل او مردارېدل هغه وایي د دوی د مجاهدینو د وسې کار نه و هغه موږ لیدل چې هغه یو بل چا کول هغه د د الله د لوري نه د پرښتو په نصرته کارونه کېدل نو دا دا د مرتدینو هم درک کړې ده د یو د کوټ په تېر جنګ کې یو قومندانو په تېر جنګ کې هغې استعفا ورکړله ما ته معلوم دی اوس یې نوم د یو مصلحت په بنا نه اخلم چې ما وایي داسې داسې داسې جنګ هېڅکله هم نه و لیدلی وی دا خلک چیری دا جنګ دا خلک نه کوي دا بل یو بل څوک کوي نو دا خیر په دې باندې لږ فکر وکړي دا د امارت کشران دې په فکر وکړي چې دا هغه سپیڅلې ډله ده چې چې زخمیان هم دلته تداوي کیږي مشکلات ستونزې دردونه کړاوونه تکلیفونه پې تېرېږي خو یوازې د الهي نظام د حاکمیت دپاره هر څه تېری په ځان باندې او د یو قسم تاغوت سره هم رابطه نه لري د دغه حالاتو نه د اسلامي امت د ویستو لپاره یوازې نه یو یوازې چې خلافت چې دی دا دا دا د دې راتګ چې دی ډېر زیات اړین دی. یقینا اعظم صاحب نو زه هم مسلمانانو ته دا وایم د خلافت غږ راډیو ټولو مؤمنو ولس ته زه دا خبر رسول غواړم چې دوی دې په دې خبرو باندې ذهن خلاص کړي چې یقینا مطلب دا ده چې تاسو مکمل معلومات وکړئ راشئ د خلافت مکمله ساحه وګورئ چې دلته شرعي نظام ده کوم نظام دلته چلیږي یعنې دلته دې څوارلس کاله امارت تېر کړي دلته دې درو کې دا کومې ساحې چې موږ سره دي قسم په الله کنه دا عوام په خپله په دې باندې دا ټول خلک په دې باندې قانع دي که دا اورېدونکي دا تحقیق وکړي چې دلته کومه سې دلته ټولې فیصلې په طاغوت باندې شوې دي دغه حکومت چې فیصلې کوي دا په جمهوریت باندې او په اساسي قانون یو د انسان په لاس جوړ شوي قانون باندې فیصله کوله په همدې وجه ورته مونږ کافر ویلې چې دوی الله تعالی حاکم نه ګاڼه اوس دغه امارتیانو چې دلته څومره فیصلې کړي دا ټولې په ملکانو باندې کړي ملکانو ته خالي بېلې تنخواګانې مقررې کړې وي چې فیصله به شوه ملکانو ته به یې وروړله نو یو دا مسله شوه کوکنار څوارلس کاله کې دوی کوکنار تر اوسه پورې نه دی بند کړي دوی مونږ ته یو دانه د عوام دی د مونږ مسلمانانو ته وایي چې تاسو تاسو مکمل معلومات وکړئ چې امارت په کوم ځای کې شرعي نظام راوستلی ده دا خو دا خو معلومه خبره ده یعنې اوس خو باید ټولو ته ټول په دې خلک په دې باندې پوه شي چې دا د ایسای پروژه ده او هسې د اسلام او د جهاد په نوم باندې راوتلي او په کنټرول د بل چا په لاس کې ده او نه غواړي چې د شرعي نظام راشي څنګه چې الله تعالی او د الله رسول فرمایي اوس خبره قاری صاحب خلاصه شو اوس د خلافت په راتګ سره دا امارتونه چې دا دا چې دي دا غیر مشروع دي او بیا نو چې هغه د خلافت په راتګ سره لله الحمد د امارت د لیکو نه هغه سپېڅلي پاک مجاهدین چې دي امارت سره د مبارزې داسې وشي چې غورځنګونه یې کول هغه خلک دلته راغلي دي خو دا هغه خلک پاتې دي ما مخکې مخ دا خبره وکړل چې د عیسی د مستقیم تاثیر لاندې دي د امارت د نوم بدناموي لله الحمد امارت دلته دی امارت ټول مجاهدین دلته راغلی دی امارت چې دی انشاالله په په عمومی توګه چې دی د خلافت سره بیعت کړی دی دا د امارت په نوم باندې صرف هغه یو څو جاسوسان دي او یو څو هغه سفها دي چې په په خاورو خبر نه دي خپل منځونه باور وکړه چې په په سلو کې په نوي سلنه دوی د دوی چې موږ د مخابرې تعقیبو دوی په مخابرو کې چې کومې کنځلې کوي هغه اخلاق چې وګوري هغه او همدا خبره کوي چې دا تاسو د امریکا یهود او امریکې پروژه وه په سترګو ړوند شي نو ته خو دې حالات ته وګوره چې دلته دا څه حالات به د خلافت په مجاهدینو روان دي دا څه څه څه ظلمونه او څه وحشت د د همدې امري د دې د کفري نړۍ د لوري نه په دې د اسلامي خلافت په مجاهدینو روان دي ته همدا پاکستان درته غوږ کې همدا دغه ریبوټ په شکل باندې دا ریبوټان دي په اصطلاح بس دغه چې دی هغه ریموټ هغوی سره دی بس هغوی چې ورته غوږ کې څه خبره وکړي بس بله خبره بیا نه اوري د همغه بادار خبره بس قیدا دا باب خو نه د امریکې د پروژې حساب چې دی هم دوی دي دوی د خلافت په خلاف چې دا خبرې کوي بله مسله دا ده چې په دې وروستیو کې په بډیکوړ او دې ساحو کې چې دی ته دې ته اوس کوم کوم دا کوم کوم ډول توجیه کوي چې د اربکیانو سره د کمانډویانو سره په شریکه ته د خلافت د مجاهدینو په خلاف جنګېږي هغه ستا هغه زخمیان چې دي هم د دې هسپتال کې تداوي کېږي اربکیان درته وینه درکوي او تکړه شي د محلیانو ورونو هغوی ورته تکړه شي امارتیانو ورونو دې ته کوم دې ته کوم ګوره غوندې دغه د امارت پوښتنه کی دوی مفتونه باید. او د دوی مشرانو سره چې بیا کومه خبره کیږي یو مشر یو دغه دی یو ډیر هغه هغه چې وایي زه په دې باندې ویاړم چې زه وایي زه زه خوشحاله یم وایي ما د چین نه مونږ کومکونه اخیستي د ایران نه مو اخیستي دي او د نور کافر نه مو اخلو کافر سره مو خوا کې ودریږو او دغه شي دا زما افغانان وروڼه دي چې زه دې سره ودریږم هو خو تاسو ختموو تاسو داعشیان ختموو. ته خو یو فکر وکړه ته ته ته څه خبرې کوې دا به صاحب هم دا وایي که نه چې دوی مفتیانو به دا فتوې ورکولې چې څوک د کافر د د کافر نه کومک واخلي او د مسلمان په خلاف باندې وجنګي دغه اردو والا ته چې تر اوسه پورې مونږ کافر ویلي یا دوی ورته کافر ویلي صرف په دې وجه ورته کافر ویلي یوه وجه د کفر دا وه که نه چونکې دوی تقریبا دېرسو نه ډېر وجې دي چې دا اساسي قانون یا د جمهوري قانون چې په پاکستان افغانستان کې نافذ ده دېرسو نه ډېرې وجې دي چې دوی په دې باندې مرتد شوي دي یعنې دېرس دې باندې به بېل بحث وکړو انشاءالله په دېرش وجو سره دوی کافر شوي دي یعنې دېرش قسمه کفر دوی کړی ده کنه نو یو یو قسم د کفر وجه دوی دا وه چې دوی له کفار نه روپۍ اخیستې د مؤمنه مجاهدینو په خلاف باندې جنګېدل نو زه دا وایم کنه چې دوی دا څنګه دوی فکر کوي دغه امارت ولا او څنګه دا د مخلصین څنګه دوی سره اوس ولاړ دي چې دا دوی ځانو ته وایي چې موږ نه خبر یې موږ مخلصین ولا موږ اوس هم د شرعي نظام لپاره جنګي څوارلس کاله کې شریعت رانه وسته دغه فتوی تاسو ورکولي همدا تاسو مفتیانو دا فتوی ورکولي چي څوک د کافر نه کومک واخلي او د مسلمان په خلاف باندي وجنګیږي دا په دې باندي مرتد کیږي نو څنګه ته چي له ایران نه روپۍ واخلي حربي کافر نه روپۍ واخلي له اروس نه روپۍ واخلي او له او دوی سره اوږه په اوږه جنګیږي او ایس آی نه روپۍ واخلي کنه او دا خو دا خو د موږ کوم تورونه نه دي چي موږ په امارت باندي لګوو چي دا دوی چا نه روپۍ اخیستي دا ثبوتي خبري دي موږ ته پته لګیدلې دا دوی ویب سایټونو خپرې کړي دي ګوره الاماره ویب سایټ کي په خپله باندي په د عربي باندې خبرېږي په پښتو باندې خبرېږي په عربي باندې خبرېږي هلته لیکلو چې زمونږ یو وفد ایران ته لاړه هلته ملاقات وکړو دا یې دوی په خپله باندې او چې لاغه بیا هغوی ورسره چې کوم کومکونه کړي څومره کومک یې د خلافت په خلاف باندې کړو دا د ټول خلکو نه پټ نه ده دا ټول خلکو ته هغه ایران چې عایشه رضی الله عنها ته د زنا نسبت کوي زنا نسبت کوي او حربي کافر ده چې په عراق او شام کې څومره مسلمانان زنانه ماشومان څومره مسلمانان یې قتل کړل څومره مسلمانان قتل عام یې شروع کړی دی چې اهل سنت والجماعت پسې راخیستې ده چې دا بیخي په دې ځمکه باندې نه پریږدي نو دغه شویګانو سره دوی دغه روسانو سره چې زمونږ تقریبا درې میلیونه شهیدان یې کړي دي په افغانستان کې کنه نو هغه شوی د روسانو سره دوی ودرېدل کنه هغوی سره یې د هغوی نه د کومک اخیستلو لپاره د هغوی چې د خلافت په خلاف باندې دوی دغه شي صرف دوی نه دا نظام پاتې نشي دوی نه دا د ایس آی والا د راتلونکي چوکۍ ته پاتې نشي بس صرف دا وجه دا هغه خو وګوره دا ملګرتیا خو ګوره شي اعظم سمون ته سوچه معلومه شو په دې جنگونو کې ځکه چې لاندې لبر نه دوی هلیکوپټر دوی توپونه او د ایسه ولا دا خو نازیان کې واه خو مثلا او دا نازیان کې خدای د خلکو ولس خلکو ولل چې پاکستاني چورله کول ته بمبارونه کول مجاهدینو باندې هغه توپونه د ډزې کول خدای دغه کې په خطه بډی کوټ او مندره په دې سیمو کې خلک کارا ګوري ولس یې ګوري ولس موږ سره اړیکې ساتي اوس یې نو یو بله لوبه جوړه کړې ده چې ولس یې هغه هومره وحشتونه یې وکړل، د ولس مالونه یې لوټ کړل، ولس یې در په در کړ، ولس ته د زنانو بېزتیانې وکړې، د یو روسانو والله ولس داسې داسې خبرې کوي چې ژاړي چې چې روسانو دومره وحشت نه دی کړی لکه دا د امارت په نوم دا سفها چې کوم دي او دا د مرتدینو دا اربکیان چې کوم دي چې په شریکه باندې په کورونو راننوتل، د زنانو بېزتیانې کولې، کورونه یې لوټ کړل، اوس یې ولس سره غونډې کوي او ناستې ولاړې کوي نو ولس لله الحمد نه شي غلولی بیا. ولس ده هره کلا هره مورچه چی ده انشاءالله دا سنګر دی او خلافت دا ځل دسی دسی د دوی د نابودی لپاره دسی طرحی او دسی پروګرام او دسی پلانونه لری چی چی دوی به د پاکستان په هغه د اسلام اباد په ښار کی هم نه خلاصیږی دوی به د خپل بادارانو په لمنو کی پناه اخلی خو نه به خلاصیږی دوی به په دی باندی پوه شی چی انشاءالله او انشاءالله دا خبری هسی لاپی ندی او یا ډیالوګونه ندی دوی به په ښکاره وانه وګوري چې ان شاءالله ان شاءالله چې تاسې دغه دغه د متدین ولس سره چې کوم وحشت او بربریت کړی همدغه ولس به ان شاءالله ستاسې په مریو باندې سوریږي. تکبیر! دولت الاسلام! دولت الاسلام! او دا دا به تاسې ښکاره وګوري چې ستاسې په په په هر یو یو لاره باندې چې تیریږئ تاسې باندې به کوم کمینونه وال کیږي تاسې باندې به کوم بریدونه کیږي تاسو به بیا درته معلومات وشي چې د سیره څو پخیږي دا به درسته معلومات وشي دا یو څو مرتدین مشران د ملکانو په نوم که ځان سره کینوي پاڅوي دا د ورځې د هرې ثانیې دلته خبر را رسیږي هغه خلافت چې دی لله الحمد په احساسات او په جوش باندې فیصلې نه کوي هر څه د حکمت نه ډکې فیصلې کوي د حکمت په بنا باندې کار کوي نو بیا به دوی په خپل سزا ورسیږي او تاسو ته به معلومات وشي نو ولستم دې دا معلومه شي لله الحمد خلافت مجاهدین لا دومره کمزوري نه دي په ابتدايي مراحلو کې نه دي لله الحمد خلافت مجاهدین اوس دومره دومره قوي شوي د الله په نصرت چې چې باذن الله چې د خلافت مجاهدین به چې کله تاسو ته د دازل د سیمو ته دخته شو تاسو ته بیا نو تاسو مونږ پویګو چې مونږ تستر کې پلار یاستئ د خلافت مجاهدین تستر کې پلار یاستئ تاسو د د ځوانانو د راتګ بهیر چې کوم ګړندې شوی دی چې یو څو کسان شهیدان شو خو د هغه هر یو شهید یو شهید یو څاڅکی ویني چې په سلګونو کسان دلته د خلافت لیکو ته راغلل دا د خلافت کرامات دي تاسي يو کس شهيد کړي دی په په غدرم شهيد کړي دی اربکيان کمانډويان امارتيان زخخيل قسمه قسم د کم کم قشر مردار قشر نوم چې اخلي هغه سره يو ځای شوي وي او د د د خلافت مجاهدين هغه پاک سپيڅلي مجاهدين چې د الله قانون په لاس کې هغه شهيدان کړي نو داسې فکر مه کوئ چې ګنې بعضې دا د ولس کې دا منافقين يو څو په خلافت باندې يو څو بريدونه وشي تيارې بمبارونه وکړي دا دروغ درب واوري دا يا نور مسائل وشي بس ولاړ ختم شو ختم شو الحمدلله الحمدلله دلته نو دلته نو دی دی دی دا غرونه چې دي دا دا دا درې او دا سردرې چې دي دا نو د دومره طاقت نه ډکې دي الله تعالی دلته دلته دومره طاقت اچولی دی چې چې دا غرونه چې د کوم وسلحو نه ډک دي دا دلته دلته چې کوم کوم ډیپوګان دي ستاسو لاس نه چې اخیستل شوي دي او دلته چې کوم په زرګونو مجاهدین دي څڼور مجاهدین چې ټول نړۍ په خپل زور او الحمدلله زور نه رسیږي خو دا هیڅ باندې زموږ تکیه نشته ټول چې دا چې دا عادي دي یوازې او یوازې د الله جل جلاله په نصرت باندې تکیه ده چې یو د خلافت مجاهد یې چې د الله نصرت ورسره وي د ټولې نړۍ د لاس را خلاصي. تکبیر دولت الاسلام دولت الاسلام. خو که موږ په همدغه شان په زرګونو یو همدغه شان قوي یو خو چې د الله نصرت راسره نه وي موږ هېڅ هم نه یو موږ د ټولو خلافت د مجاهدینو ټولو تکیه چې ده د الله جل جلاله په نصرت ده نو عوام هم دې په دې پوه شي د امارت دغه د عیسی په صف کې چې کم کسان د امارت الحمدلله دلته د امارت بیعت کړی دا د عیسی د مرتدین پاتې دي دوی په صف کې چې کوم ځان ته جهاد په شعار باندې غولېدلي خلک دي هغه هم دې په دې پوه شي هغه هم دې باید درک کړي چې لږ د ګریوان کې ځان سره فکر وکړي نور دې د خپل اخرت نه خرابوي او عوام هغه کسان چې امارت یې ځان سره راکش کوي او غونډې ورسره کوي او هلته غویي حلال کوي او دلته حلال کوي او اوس یې بېرته په دا دا وحشتونه اوس ټر په پر پټوي. نو دا په دې باندې نه کېږي، هغوی دې په دې پوه شي، د امارت نه دې ځان لرې وساتي. دا ټول ټارګېټ کېږي، د هرې د هرې یو ذرې ذرې دلته خبر رارسېږي او هر څه څارل کېږي. الحمدالله تاسې په نږدې وخت کې په په په همدغه د د د دې ددې دغه کفري لیکو باندې چې د د د د اربکیانو نه جوړه ده، کمانډویانو نه جوړه ده او د امارت د سفهاوو نه جوړه ده، د آی ایس آی نه جوړه ده، دا شریک کفر چې کوم ائتلاف کړی د احزاب او ائتلاف په دې باندې چې کوم مرګوني ګزارونه کېږي تاسې به یې سیال وکړئ انشاءالله خو تاسې ترېنه ځان لرې وساتئ. نو انشاءالله عوام خو په دې باندې پوه دي چې د د مرتدینو او د دې اساسقن او جمهوریت والاو په دې کفر باندې خو ټول خلک پوه دي خو اوس موږ عوام صرف په دې خبره باندې غواړو چې پوه کړو چې بې سببه موږ باندې دا اعتراض څوک ونه کړي چې دا مسلمانان وژني خو د هغوی له جرمونو نه دوی خبر نه وو چې هغوی کوم کوم جرمونه وکول هغوی څومره مسلمانان دلته ووژل څومره مهاجرین دوی شهیدان کړل او صرف په څه وجه باندې چې دې خلکو ورته د الله شرعي نظام راوړی، دوی ورته شرعي پرده راوړې وه، دوی په دوی باندې هغه حرام کارونه چې کوم الله د الله په ځمکه ګرځېدل او د الله قانون یې نه مانه، امارت ورسره څوارلس کاله تېر کړي وو، خالي یې دوی پکې چرس څاپین او کوکنار او ناروا کارونه، په زنانو باندې مزدوریانې او په پټیو کې کارونه، اختطافونه، بس دا شیان پکې ازاد وو، ځکه یې امارت سره لانجې نه کولې او موږ په خلاف ځکه راپاڅېدل چې موږ ورته مکمل شرعي نظام ورته راولو. فردي ګټې، فردي ظاهري ګټې چې دې د لږ وخت لپاره فردي ګټې شوې وې، هغه یې خطر سره مخ وې. وروسته خو الحمدلله د الله جل جلاله نظام قرآني نظام یو ټولنیز نظام دی یو اقتصادي نظام دی دا که تطبیق شي په دې خاوره باندې نو د ټولو خلکو ژوند به بسیایي دا وحشتونه دا ظلمونه دا غریبۍ دا بېکسۍ دا دا دا بېوسۍ دا به بیا نه خو دلته دا د کفري نړۍ چې اسلامي نړۍ همداسې محکومه غواړي همداسې غریبه یې غواړي همداسې په مشکلاتو او فسادونو کې ګړه غواړي او د د اسلامي نظام مخه نیسي هغه د اسلامي نظام په برکت پوهیږي که اسلامي نظام راغی نو کفر چې دی هغه هغه مغلوب کیږي او کفر ته بیا هیڅ قسم محتاجي د مسلمانانو نه پاتې کیږي نو په دې خاطر باندې اسلامي نظام د د راتګ مخه نیسي او دومره په په غټه کچه چې اوس د یو سل شل هیوادونه دا د د د اسلامي خلافت په خلاف راپاڅیدل دوی خو زر هیوادونه دې راپاڅیږي دغه شان زر امریکې دې د اسلامي خلافت په خلاف ودرېږي او اسلامي خلافت سره چې د الله جل جلاله نه سرتي نو د دوی د دوی د لاسه راخلاص شي لله الحمد د اسلامي خلافت سره د الله جل جلاله نه سرت دی نو د خلافت مجاهدینو ته هم په وروستیو کې دا پیغام دی چې خپلې حوصلې همداسې مضبوطې وساتئ خپلې ارادې همداسې لوړې وساتئ او تاسو سره د الله جل جلاله نه سرت دی تاسې اعمالو ته زور ورکړئ تاسې عباداتو ته زور ورکړئ ځکه چې د الله جل جلاله نه سرت په اعمالو راځي په عباداتو راځي څلېرویشت ساعته په پاسکارو کې اوسئ د شپې لمونځونو کې اوسئ په د جماعت پابندي وکړئ، د تلاوتونو پابندي وکړئ، د اذکارو پابندي وکړئ، الله ته وژاړئ، الله ته وژاړئ، په ساعتونو ساعتونو ورته وژاړئ، د الله نه نصرت او مرسته او امداد وغواړئ، تاسې قوي ناست دی، الله جل جلاله قوي دی، هغه سره طاقت دی، هغه سره ځواک دی، د هغه نه امداد وغواړئ، نو دغه شان خلک چې دي دا د دوی د لاس را خلاص شي، او دا دې لګیا دا دې تبلیغات کوي، لګیا دې ټوله دنیا دې لګیا، وروسته به ورته معلومات وشي، څو میاشتې وروسته به ورته معلومات وشي چې دا د خلافت مجاهدین کوم قسم خلک دي. دوی دوی ته به پته ولګي په هغه دارالخلافه کې د مرکزي خلافت کې هلته د مسلمانانو ژوند ګوري چې څومره سهولت نه ډک دی څومره د مين نه ډک دی څومره خلکو هغه مشکلات ختم شوي دي هغه ښارونه څومره څومره د امن او سلامتۍ نه ډک دي څومره اقتصادي ژوند بسيا دی هغه هغه خلک هغه ویډیوګانې به دوی ګوري خو دلته د دغه خلافت چې د مغوی یو څانګه ده او همغه نبوي منهج تطبیقوي نو د دې په خوبیو به هغلته پوه شي چې کله د دوی سیمو ته خلافت ورسېږي نو ته د خلافت مجاهدین هم همدغه شان قوي او غښتلي واوسي، همدغه شان دې خپلو اعمالو ته زور ورکړي، همدغه شان دې الله ته جړاګانې وکړي، لګيا دې ټوله دنيا دې ستاسې په خلاف راولاړه شي، دا د پاکستان آی اېس آی هم دې لاسه راخلاص شي، د دې طاغوتي نظانمونو هم دې لاسه راخلاص شي، په خراسان د خلافت د د راتګ او د الهي نظام د راتګ اراده ان شاءالله الله تعالی جل جلاله کړې ده، دلته به دلته به دا دا وړاندوينې شته دی، دلته به په د خراسان باندې به د الله جل جلاله نظام قايميږي، دا قرآن به په دلته حاکميت ته رسيږي، دا دا خلک چې دي دا هيڅ قسم خنډونه نشي رامنځته کولی. ټول مجاهدین په دې پوه یاست بیا هم مجاهدینو ته د د یو یو یو تلقین ورکول پکار دي چې دوی باید اعمال ته ضرورت بس یوازې د الله جل جلاله ته جړاګانې وکړي او خپل اعمال سم وساتي او د عوامو سره سم سلوک وساتي او مجاهدین په خپل منځ کې اتفاق یووالی محبت وساتي او خپل اعمال ته زور ورکړي ان شاء الله دا دا خلک چې دي د الله جل جلاله په نصرت ان شاء الله دوی هیڅ هم نشي کولی د خلافت په خلاف دوی هیڅ هم نشي کولی دوی ماتې سره مخ دي نو قاري صاحب اوریدونکو سره به خدای پاماني وکړو سید زه به په اخر کې د اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړم چې یو دا چې د حدیث قدسی مفهوم ده چې الله تعالی فرمایي چې چا زما د مؤمنانو سره دښمني شروع کړو دا داسې ده لکه ما سره چې د دښمنۍ څوک ما سره د دښمنۍ اعلان وکړي او بیا الله تعالی په اخر کې فرمایي چې کوم څوک هغه به د هغه کس به څرنګه حال چې هغه ما سره دښمني اعلان وکړي چې ماته وایي چې ته میدان ته راوځه الله تعالی وایي زه به یې د جرړې وباسم که نه نو زه دې عوامو ته وایم او ټولو اورېدونکو ته وایم چې تاسو خلافت پسې خبرې کوئ پخوا به چې صحابه وو وخت کې چا په مسلم مؤمنانو پسې او صحابه وو پسې او یا مطلب په ټول مسلمانانو پسې به یې خبرې وکړي دا به منافق و دا به ښکاره منافق به دې ته ویل کېده نو څنګه تاسو به په دې باندې نه منافقان کېږئ چې تاسو خلافت پسې خبرې کوئ تاسو ته وایم تاسو راشئ د خلافت ساحه یې وګورئ چې دلته کوم شرعي نظام دلته څنګه شرعي نظام موجود ده دلته پوره قرآن او حدیث باندې الحمدلله عمل کیږي دلته نورو تنظیمونو ډېر په کلونو کلونو وخت تېر کړی خو الحمدلله خلافت میاشت یې تېرې کړي دي خو دلته یې پوره شرعي نظام راوستلی ده نو تاسو دې نه معلومات کولی شئ نو په مومنانو پسې خبرې مه کوئ الله دې نه کړي چې تاسو به د قیامت په ورځ د منافقانو په صف کې راپاڅېږئ بېشکه نو قدرمنو اوریدونکو بیا چې د یو بل بحث سره ستاسې درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په لایزال رب سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته